ما دا هغه سو فضل الله چې الله تعالی فضیلت ورکړ دې به پاغه سرا بعضکم بعض دستا ستا علا بعض فزا بعض نور باندې نو الله جل جلاله بعض خصائص هغه سړول ورکړي دي او بعض خزل ورکړي دي او بعضی د انسان په اختیار کې دی او بعضی غیر اختیار کې دی نو چې کوم خصایص د سړو دي نو خزل داغه تمنا نه ده پکار خبر ځان ترا لګنه لکه سړی له الله دوګنا میراث ورکړي دي خزل سنگل نه سړی جهاد دتلی شي خزه نشي تلی سړی د کور نه بار وته شي خزه نشي وته دا رنګ خزه لبازه الله جل جلاله صفات د کور ملکی د کور بادشاہ ګرځولې مشره ګرځولې خزه چې مور شي د بچي نو سړی باندې وته فضیلت حاصل لې د مور فضایل سیوا دی په پلار باندې نو بس دا د الله جل جلاله د طرفه احسان دی بعضی صفات الله سړوله بعضو خذله او بعضی طاقتونه سړی ته وګوره قوت والا دی طاقت والا دی حکومت شجاعت والا دی خزر داغه په نسبت کمزوري ده عقلن کمزوري ده او بدنن کمزوري ده نو ظاهری او باطینی صفات ظاهری او باطینی قوات غیر اختیاری کم چې الله سړو لور کړی نو خذل داغه تمنا ده پکار او چې کوم الله خزو لور کړی نو سړو لږه تمنا هغه نه ده پکار ولا تتمنوا تاسو ارزو مکوه ما دا هغه صفات او هغه خبرو فضل الله به چې الله تعالی فضیلت ورکړي د پاغه سره بعضکم بعض استاد ته علا بعضن په بعض نور باندې نو دا غیر اختیاري مسله ده اوس اختیاري دي نو سړو د پر خپل کسب دی خپل ثواب دی او د خزو د پر خپل دی خپل ثواب دی نو للرجال د سړو د پارا نصیبن برخدا مما دا غسنا کسبو چې دې کړې دي نو اشاره ته تشوا چې غیر اختیاري کې خونه ده پکار او چې کم کسبي صفات دي اکتساب داږي کې دي سړې مال حاصل کی قوت حاصل کی بهترین اعمال حاصل کی نو بس د سړی د پاره په آخرت کې هغه سړي کم چې دی کسب وکړو نو کسبی کې هغه زور لګول پکار دي حاصلول پکار دي بس څومره چې تا طاقت حاصل کا ولن نساء د خذل پارا نصیب برخدا مما د هغه سنا اکتسبنا چې دی کسب کړی دی دی په اختیار کې دی کسب کول شي نو بسودي څومره اعمال کول شي رتبه به اوچته شي څومره خصفات حاصلول شي دنیوي او اخروی فائدې حاصلول شي نو د خزو د پاره چې خزو سه حاصل کړه غدي او سړو د پاره چې سړو سه حاصل کړه نو غدي صرف تمنا نه سره جوړي او کسب کوي او په کسب اعتماد مکوي ځکه چې کسب کې چې اون کې الله تعالی دی نو ځکه الله ورپسې فرمایي واسال الله من فضله دا الله نه دا الله فضل غواړي نو دا دوه شیزونه د کامیابی مدار دی کسبی خبره په کسب سره حاصلول او بیا په خپل کسب اعتماد نکول په الله باندې اعتماد کول دا د کامیابی راز دی دنیا حاصله او آخرت حاصله او قبر کې ځان کامیابه ناغه د پر به هغه قسمه عمل او اسباب اختیاره وسره وسره به الله نه غوښتل کې اعتماد په الله تعالی کې او کدی کې دواړه پاتې یو سړی کسب نه کوي او صرف غواړي نو دا نقصان او یو سړی صرف کسب کوي او اعتماد هم په کسب دی دا الله نه فضل نه غواړي اعتماد په الله نشته په خپل کسب دی نو دا هم نقصان دی او که یو سړی دواړه پرې دی نه کسب کوي او نه د الله نه غواړي نو دا ډبل خساره او نقصان دی نو کسبیاتو کې دنیوي او اخروی مصالح دا غي د پر کسب کوي د الله نه غواړي لر ها واسال الله غواړه د الله تعالی نه من فضله فضل د الله تعالی ځکه اسباب کې نشته بار بار مې دا خالی لوخي دي پټه چاو کرن الله فرمای فرایت ما تحرس خبر را کې تاسو جو کرے راخیږي یسو دا ټول خالی اسباب دي الا له الخلق والامر دا د الله مخلوقات دي دي سره با اړه را اړه وي خو دې کې د الله امر چلیږي الله چې تاسو کول غواړي نو هغه کوي چا لسنګ صفات پکارو سړی لاغله هغه څه ورکړو خزه لسنګ پکارو هغه څه ورکړو غیر اختیاري اختیاري کړو غیر اختیاري غیر اختیاري کړو او چې کوم اختیاري نه پای کې انسان له اختیار ورک ولکلن او د پار د ټولو جعلنا الله وي مونږ زول دي موالیا وارثان نو د هر یو د پر وارث کلر دی کې نږدې دی کو اصول دی کو فروع دی سو کوم چې په دنیا کې ملکیږي نو داغه د مال پر الله وارث پرې دی او که اسم نه اخره کې نو بیت المال مشته دی والذین آکسان عقدت ایمانکم عقدت چې غټکړی دی ایمانکم ستا سو قسمونو عهودهم وتروباسه دا غي عهدونه او ټکړي دي تاسو قسم سره دا غي عهد دا غي عهد او استامس کې عهد ده په قسم سره دی مضبوط یو بل سره وعده کړی وعده دې سکړی دا عقدت ایمانکم علی النصرته الکه ته زما امداد کې زبستا امداد او دا غرنګ ول اشتراک بالمال یا مال کې شریکی مصیبت باندې تعاون باندې د عقد کړي نو ته د هغه سره تعاون کا که په قرض کې او کې احسانن کې که تبرو کې هغه د تا سره کوي او دینا چې کوم موالی دي زمونږ د امام سه پنځ باندې شپږم ایسه مراد د تاسو بسراجه کې ویلي چې کوم زویل فروز ذکر کوي باب ذوی الفروز نو هغه کې ثم الموالات راځي نو دین بیا موالات مراد دی موالی چې کم چا څوک آزاد کو غلام آزاد کو او داغه اس وارثان نه نو داغه حساب بیا آزاد کردا مولا ته ملاوي نو بازي زمونږ احناب د دې جن داغه میراث هم ثابتای او هغه سدوس ته مولا الموالی لپاره سره دی سدس والذین اکسان عقدت ایمانکم چې غټ کړی دي قسمون استاسو سشه عهود او مترو باسه یعنی دا هغه وعده عهدونه فآتوهم ورکه دیتا نصیبهم حصہ دوی ایت خپل حصہ هغه ورکه من السدس یو د سدس یا من النصرته والنصيحه والمعاونه والمساعده چې کوم الفاظ مې ته ودا ته دوه معنی شوي د دې جملې ان الله یقینا الله تعالی کان دی علی کل شین پر یو شی باندې شهیدا گوا الرجال سړی چې دی قوامون دی قائم دی علی النساء په تدبیر د خزو باندې دی او چتی نه ګرانان دی علی النساء په خزو باندې بما په سبب د اغه فضل الله چې فضیلت ورکړي دی الله تعالی بعضهم بعض د دیتا چې سړی دی علا بعضن په بعض نورو باندې چې خزی دی نو یو وجه دا شو چې الله جل جلاله بعضې فضایل سړو ته ورکړي دي غیر اختیاري نو یو وجه دا سړی کوام دي اوچت دي قائم دي په معاملو د خلکو دویم و بما او په سبب د دې سړی چې کوم دي قوامون دي انفقو من اموالهم چې دي خرچه کوي د خپل مالونو نه نو خرچه سړی کوي که پیاز راړي که ټماټر راړي که دال راړي که کپړې علي که جمعات کې ور کوي که لار کې ور کوي که کمیټه کې ور کوي که بچوله کپړې علي که غم خادي شو نو خزه خ بیغم ای بس صرف اډر کوي راړه و بما او په سبب د دې انفقو چې دي خرج کوي من اموالهم د مالونو خپلونه نو حفا دغه کوي حفاظت کوونکې دا للغیب په حالت د غیب کې بما په سبب د دې حفظ الله حفظ الله ایاهن په سبب د دې چې الله د دې حفاظت کړي د حفاظت طاقت ور کړي د حفاظت توفیق ور کړي د نیکه توفیق چې ور کړي خاوند دیني دا دوه سيزونه حفاظت کوي یو د مال او بل د خپل عزت لکه نفس اماره بسو ده او چې کوم خزانه کني نو هغه چې خاوند نه بیا کندول نه مال حفاظت نه کوي کندول خپل پرانسي ماشومان له جوړه ډکه وي رسوي دکان ته پوه شي څه خرابي ګوړه یا خپل عزت ورکړه سو کرازي نو دانوي سړی نشته نو دا نه چې خبرې پرې دي خګب شپ سره لګو هر هغه پیدا شي مینه پیدا شي بس بیا لړ شپ خپل کټ کټ ډډه وره نو کې دې شي انسان لالي چې دې شهوتی دې په دې طریقه باندې اغزم شي او خپل عادت بدل کی دا خپل مفاد د حاصلولو لپاره کپدیو نشو نو وضربوهن او خدی لرا ضربا غیر مبرح غیر مبرح چې داغ مغ نه جوړي یعنی په مخ باندې نه دیوال پکار اډو کې مات نشي خبر ځان ته نوال په طریقه باندې کول پښتنو ولنه الله دې مافي هي چر را لاندې ګرمه کی وضربوهن او پښتنو خو سیاسي سمېږي نه الله ما په کو کبه دغه طریقه نصیحت خو هغه یورینه دې چې دارک را لاندې نو بس لکتول شي او د خدای حکم دغه د بارحال دې سره اصلاح کی صحیح خبره ده دې سره اصلاح کی او عام خلکو له دا طریقې ورته نه نصیحت ودا څنګه کوي نصیحت خپل نه ورته پس پوریږي نه نو کتابدار شو نو بیا لار د مؤاخذه نشته چې ته ته بیا بیا غزوړي خبرې یاد نه بیا به وته عتاب کې بیا دې ځان لپاره کې کمره کې جدا ودی کې نه بیا لار د مؤاخذه ختم تابعداري شروع کړه زړه خبره ختم زړی به بیا نه جاڼه فلا تبو تاسو ملټوي عليهن پدی باندې سبیلا لار د نسلو ان الله یقینا دی الله ان الله کان یقینا دی الله تعالی علیا اوچت کبیره لوی په اعتبار د ذات او د صفات الله جل جلاله لوی دی بس ده ها بس دا واړه